اوس شان ذکر کوي انتهایی بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ولنه دا پرانست مونږ تعالی راسینستا ووضعنا عنك وزرك او لری کړی د مونږ ستاده بدن هغه بوج ستا هغه ټوکړه د غوخي چې دغه پوجي باندې انسان له غوسه ورزي پریشانی نو هغه مونږ ستاده بدن نه استدا بار بار شرح صدر شیو د نبی علیہ السلام پوړکوالی کیوم چې له حضرت حلیمه سره او بیا چې کله معراج ته ته نو په هغه وخت کې هم ډیرو ځایونو کې شرح صدر الذي اغه ټوکړه د بدن او غبوجو ان قضا ظهرک چې ماتول املاستان او هر پیغمبر له الله دا شرح کړی ځکه دې سره بیا کار نه کیږي کنه موسی علی السلام ویلو ورفعنا لك ذکرک امونږ ستانو مو چت کړی